دلته د یو چل کړی دی مثالونه راوړي دي درې او شی راوړي دي ون یو اعطاء ماخص نو د اعطاء ماخص پر تعریف کې با لګزان پوي کې اعطاء په لغت کې وایي ورکړه ته. اعطاء په لغت کې وایي ورکولو ته. او په اصطلاح کې اعطاء چې فاعل مفعول ته ماخذ ورکی یا ماخذ محل د ماخذ ورکی یا حق د ماخذ ورکی دیتا اعتوا ویلی شي یا لکه اعتوا ستا وي چې فاعل رو لګي او مفعول تور کی ماخذ حق د ماخذ یا ماخذ یا محل د ماخذ یا حق د ماخذ تاسو پیش وکړه نه خدای خبر ورکړه پیدنه کاغشتل پیدنه دواړه پیژنو دا اوس ما ته تاسو راکړی دا دي که نو دا اخذ شو اوس به دال ته ورکم نو عطا شو دکاندار له به ورکم نو دا اخذ او اعطا اعطا ستوي ماخذ ورکول یا د ماخذ محل ورکول یا د ماخذ حق ورکول سوشو اعطا ماخذ ورکول یا د ماخذ محل ورکول او یا حق د ماخذ ورکو فاعل رو لګي فاعل خو پیژنې مفعول ته ورک ماخذ ورک ماخذ محل د ماخذ ورک حق د ماخذ ورک ٹھیک شو ا اسرجت ذو اسرجت الفرسه د خو خیر بل معنا مرضی خو لکه یو معنا دې سره ولګاو دا لفظ په سرج باندې جوړ شو سرج دین ته وای کنه د اسرجت ماخذ سر جو ګرځ وزین نو اسرجت الفرسا فاعل رو لګی چې انعام الدین امیر صاحب ته است ماخذ ورک چې هغه سرج دی اوس پېښ کنه اعظمت الكلب عظم اډو کی ته وای او دا باب ماخذ عظم دی دا فاعل رو لګی دو او د د کلب ته ماخذ ورک چې عزم دی نو دې ته وي اعطای اوس پیش شو دویم نمبر ورکول د فاعل مفعول ته محل د ماخذ اکبرته اکبرته اے امیر صاحب خرمړه نو زه خخوله چې کله نا کله ولا حاضرې له ورځما دس زما ټونی والا قصه را تیار را کنه نو د وې چې کله کله هغه دغه له ورځما دی نو د د خود د خود ته کې دغه نو قبرستان نو دی خدا غش جبال شاحقون راغله نو ما ولال ته قبرستان کې زی ورک نو ما وې چې اکبرت الامیر اکبرت الامیر دا معنی نه چې امیر مې په قبر کې خښ کړ د اکبرت په معنی دلته ځان پیک د اکبرت د د ماخص قبر دی او انا صاحب فاعل دی او امیر صاحب د دې فعل مفعول دی د اکبرت نو د دلته کې دلما محل د ماخص ورک یعنی محل د قبر می ورک پیش کنه اکبر تو سمانا محل د قبر می ورک اکبرته دله می محل د قبر ورک نو چې چاله د قبر ځای ورکې او قبرستان نه یو ته ولا مړی له ځای ورکې چې راشه خخ کا نو که بیا سار له پاغې باندې تفسیره کې نو وی به اکبرته لانکیله می قبر له ځای ورک نو دې ته وایي اعطای محل ماخذ اعطا ورکړه د فاعل مفعول ته محل د ماخذ یا د امیر صاحب چې خرم لښ وته وې دا نور نه ساتم وی برکتی شي ساتم نو چيله او ساتل نو چيله چې او ساتل نه چيرو لا پانه پکار نو ما ونوي چنارانو او دا رنګ بکیاڼی وي نو ما ده ته وویل چې اقطعتک تا ته مې حق د کټکولو د دې څانګو درک نو دلته د اقطعتو ماخذ قطع دی قطع دی ټکړو ته وای څانګو ته وای اقطع انا فاعل دی امیر صاحب چې کم دینو دی د اقطع فعل مفعول دی او ما دتا د ماخذ حق ورکړ یعنی د دې سانګو د کټکولو حق مې دتا ورکړ تاسو پیښه کنه نو دتا اعطا د څه شي رااله د حق د ماخذ رااله چې دا یو اعطا یا د کډیره ده کنه ها چې دا داس ځان سره لګواله و راواله و او چې کوم ځای کې باب فعل راغی نو تا ته به دا معنی یادې نو یو به ور وړاندې کې نو که هغه نه ټیک کیده نو بله به ور وړاندې کړې بله نو دا تکلف به ته څه زمانه کړې نو بیا به ستا چې دی نو دغه جوړ شي لکه دا نسواري چې نسوار واچوي نو د ړومبۍ ورځې پرې الټۍ ولګوي نو بیا یې دې زر وغورځوي نو بیا چې کوم دی هلته شیطان پې سوري که نه څه څه شی نه دی خو نو بله ورځ چې شي نو بله ورځ یې واچوي نو ویله ځمکه ګرځي ځمکه نه ګرځي نو بیا زر وغورځي الټه و نه کی نو بل ورځ وای چې دا غالکه زمکه نه ګرځي زفا وا ګرځم نو بل سی کې غسوره د پته غشې په تکلف پوښ شي بیا وته پتم نیوي شي زه ته رسول یو کاری کړی لکه کنه نو دا سروه د تکلفي کنه بس بیا چې لره نه باب افعال ویني نو بیا به تعالی کا دا خاصیت دی ٹھیک شو